کش په خله بللی زامنو ته دا غوی د پلرونو په نمونو سره आवाज کوي دا د الله په نس زیاته د انصاف خبره ده او که تاسو ته معلوم نه وي چې دا غوی پلرونه څوک دي نو هغه تاسو دینی رونه او دوستان دي پنا پوهتیا سره چې کوم خبره تاسو وکړی په هغه تاسو نیولی نه یې لیکن په هغه خبره به ضرور نیولی کېږئ د کمی اراده چې تاسو د زړه نه وکړئ بشکا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو د مؤمنانو د پاره داوی د خپل ذات نه هم اول دی او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانی داغو میندې دي لیکن د الله د کتاب تر مخه د عام مؤمنانو او مهاجرینو په نسبت رشتہ داران دیو بل زیات حقدار دي او اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد ساته هغه وعده کوم چې مونږه د ټولو پیغمبرانو نه اغستلې ده ستانه هم او د نوح علی السلام او د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام او د عیسی زوی د مریم علی السلام نه هم د ټولو نه مونږه په خوا دا غستلی دا د پاره د دې چې الله د رښتونو خلکو نه داوی د صداقت په باره کې پوښتنه وکړي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي یاد کړئ د الله احسان چې اوس اوسې پتا سو باندې کړې دي کله چې لخکری پتا سو باندې در اوخته نمونګه په هغه باندې یو سخت سلی راوستلا او داسې فوزونه مو در اولېګل چې تاسو ته په نظر نه درتلل الله هغه هر څه لیدل کوم چې تاسو په هغه وخت کې کول کله چې هغه د برنا او د خکتنا په تاسو درغلل کله چې د یرینا د سترګو نظر خړ شو زړونه خلې لراغلل او تاسو د الله په باره کې قسمه قسم ګمانونه شروع کړل په دغه وخت کې مؤمنان خو ازمیل شو او خص سخت اجل قول شو یاد کړه هغه وخت کله چې منافقانو او هغه خلکو چې په ځلونو کې مرز وو صفا دا وینا کوله چې الله او داغه رسول زمون سره کمی وعده کړی وي هغه تش دوکوا کله چې په هغوی کې یوې ډلې اوایل چې اې د یسرب خلکو ستاسو د پاره اوس د ودریدو هیڅ موقع نه ده واپس شئ کله چې د هغوی یوې ډلې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت غوښتلو او دای ویل چې زمونږ کورونه په خطر کې دي حالکه هغه په خطر کې نه وو په اصل کې هغوی د جنگ د محاذ نه تختیدل غوښتل ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبوا تربصوا بها الا يسيرا کچری د خار د طرفونو نه دشمن راننوتې وي او په هغه وخت کې هغه ته د فتنې جوړولو وینا شوی وي نو هغه لبا ورغلی وي او ډیر په اسانه به هغه په فتنه کې شامل شوی وي دوی ته وایا څوک دی چې تاسو د الله نه بچ کولې شي کچری هغه تاسو ته نقصان در رسول اوغاړي او څوک در نه د رحمت منه کولې شي کو هغه در سره مهرباني کول اوغاړي د الله په مقابله کې هو دا خلک څوک ملګری او مددگار نشي موندلې او کو په جنگ کې حصہ اخلي هم خو بس د نوم د پاره او ستاسو په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي چې د خطرې وخت راشي نو سترګي اړوي را اړوي او تا ته داسې ګوري لکه چې پچا د مرګ بهوشي راځي لیکن کله چې خطر تیر شي نو هم دا خلک د فائدو حریسان جوړ شي د کینچي پشان تیز جواب چلوي او ستاسو استقبال لرازي او د رښتونو مؤمنانو حال په هغه وخت کې داوو چې کله هغوی حمله کوونکې لخکري ولیدلې نو وی ویل چې دا هغه سیز دی چې د دې وعده الله او د هغه رسول زمون سره کړی و د الله او د هغه رسول خبره بالکل رښتیا و دی واقع داغوی ایمان او داغوی غاړه خودل نور هم زیات کړل په مؤمنانو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د الله سره کړی وعده پرختیا سره پوره کړه په هغوی کې چا خپل نظر پوره کړو او څوک د وخت راتلو په انتظار کې دي هغوی په خپل عمل کې هیڅ تبدیلی را نه وستله دا ټول هرڅ زکه وشو چې الله رښتینو مسلمانانو ته داغوی د رښتونولۍ بدله ورکړي او منافقانو لا کو خوښي سزا ورکړي او یا به توبه قبول کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته وایا کچری تاسو دنیا او د دنیا زینت غواړی نو راشئ چې زه درلس درکړم او په خه طریقه مو رخصت کړم او کچری تاسو الله او داغو رسول او د آخرت کور غواړی نو پوه شئ چې په تاسو کې کمی نیک عمل بیبیان دي داغوی د پاره الله لوی اجر ساتلی دی یقینا چې کم سړي او کمی خزي مسلمانان دي مؤمنان دي فرمان منونکي دي رښتینی دي صبر کوونکي دي الله ته ټیټودونکي دي صدقه ورکوونکي دي روزه نیونکي دي د خپل شرم زینو حفاظت کوونکي دي او الله زیات زیات یادونکي دي الله دا غوي د پاره بخنه او لوی اجر تیار ساتلې دي یو مومن سړي او یوې مومن خزي ته دا حق نشته چې هر کله الله او داغه رسول د یوې معاملې فیصله وکړي نو بیا دی هغه ته په هغه خپل معاملې کې په خپل د فیصله کولو اختیار حاصل وي او څوک چې د الله او داغه د رسول نافرمانی وکړي نو هغه په ښکارا گمراهۍ کې پریوتو اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه هغه موقع کله چې تا هغه سړی ته چې په هغه باندې الله او تا احسان کړی وو دا وینا کوله چې خپل خزه مپریک دا او د الله نه ویریږي په هغه وخت کې تا په خپل ځل کې هغه خبره پټه ساتلی و کوم چې الله کار کولا ته د خلکو نه یریدلې حالکه الله زیات د دې حقدار دی چې ته داغونه ویریږي بیا چې کله زید داغه نه خپل حاجت پوره کړو نو مونږه داغه طلاق شوی خزي نکاح ستا سره وکړه د پاره د دې چې په مؤمنانو باندې د خله بللو زامنو د خزو په معاملې کې څه تنګي پاتې نشي هر کله چې هغه د خپل خزو نه خپل حاجت پوره کړی وي دا د الله قاعده پاتې شوې ده د هغه ټولو پیغمبرانو په معاملې کې کم چې مخکې تیر شوی دی او د الله حکم یو قطعی فیصله شوی امر وی دا د الله طریقه ده د هغه خلکو د پاره څوک چې د الله پیغامونه رسوي او هم داغنه یریږي او د یو الله نه سیوا د بل چانه نه یریږي او د حساب اغستلو د پاره بس یو الله کافی دی او روخانه دیوه هم یې وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا زیر ورکړه هغه خلکو لا چې پتاي ایمان راوړې دي چې دا غوي د پاره د الله د طرف نه لوی فضل دی اے مؤمنانو کله چې تاسو د مؤمنو خځو سره نکاح وکړئ او بیا هغوی لا د لاس ورولو نه مخکې طلاق ورکړئ نو تاسو د طرف نه په هغوی باندې هیڅ عزت لازم نه دی چې تاسو داغه د پوره کېدلو مطالبه وکړئ نو هغوی لا سمال ورکړئ او په خطر قصره رخصت کړئ اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ستاسو لپاره هغه بیبیانی حلال کړلې د کوم مہر چې تا ادا کړې دي او هغه خزي چې د الله په درکړې شو وینځو کې ستا په ملکیت کې راشي او ستا هغه د ترلونه او د پلار د خور لونه او د ماما لونه او د مور د خور لونه چې کوم ستا سره هجرت کړې دي او هغه مؤمنه خزه چې هغه خپل ځان نبی صلی الله علیه وسلم ته بخلې وی هو هلا چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه سره نکاح کول وغواړي دا رعایت خاص تا د پاره دی د نور مؤمنانو د پاره نه دی والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تعالی اختیار درکړی شوی دی چې په خپل بیبیانو کې کمی د خپل ځان نه جدا ساتل غواړي هغه جدا وساته او کمی چې د ځان سره ساتل غواړي هغه د ځان سره وساته او کمی چې د جدا ساتلو نه رستو بیا خپل ځان ته راوختل غواړي هغه بیا ځان ته راوغواړي په دې معاملې کې پتا هیڅ ګنا نشتا په دې طریقه زیات امید کې دي شي چې دا غوي سترګې به یخي وي او هغوی به غمجن نه وي او سچ ورلا تو ور کوي پاغه به غوي ټول راضي وي الله ته معلوم دي سچ ستاسو په ځړونو کې دي وكان الله على كل شيء رقيبا د دین رستو ستاد پارا نور خزي حلال نه دي او نه درته د دې اجازه شته چې د دوی په بدل کې نور خزي راولې اگر کو داغوي خاص تا ډیر خوخوي البته د وینځو تا ته اجازه ته الله په هر سیز نگران دی اے مؤمنانو د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته به اجازه ته مورځي مده ډوډۍ وخت ته انتظار کوي هو کچري د خوراک د پاره دعوت درکړې شو نو ضرور لاړ شئ خو چې کله خوراک وکړي نو بیا خوار شئ او په خبرو ملګیا کېږئ ستاسو دا کار نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي لیکن هغه د حیا د وجنه هیڅ نه وایي او الله په حق خبر ویلو کې حیا نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه که تاسو سسیز غواړی نو د پردې د شان اتری غواړی دا طریقه ستاسو او داغوی د زړونو د پاکوالي د پاره ډیره مناسبه ده ستاسو د پاره دا هرگز جایز نه دی چې د الله رسول الله تکلیف ورکړي او نه دا جایز دی چې د هغه نه پس داغه د بیبیانو سره نکاح وکړي دا د الله په نس لوی ګناه ده تاسو کو څه خبره ښکارا کړئ او کو پټه وساتئ الله ته د هر خبرې علم دی لا جناح عليهن في آبائهن د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پاره په دې کې هیڅ ګناه نشته چې دا غوي پلرونه دا غوي ځامن دا غوي رونه دا غوي ورېرونه دا غوي خړیونه دا غوي د میل ملاب خزي او دا غوي غلامان کورونو تراشي اے خزو تاسو له پکار دي چې د الله د نافرمانه نه ځان وساتئ بشکا الله په هر څه باندې نظر لري بشکا کم خلک چې الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي په هغه باندې الله تعالی په دنیا او په آخرت کې لعنت ویلې دي او داغه د پاره د رسوای عذاب تیار کړي دي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا په هغوی باندې به د هر طرف نه لعنتونه راوړيږي چې کم ځای مونږ کېږي هلته به نیولې کېږي او په سختۍ سره به وجلې کېږي دا د الله طریقه ده چې د داس خلکو په معاملې کې د اول نه را روانه ده او تبا د الله په طریقه کې هیڅ تبدیلی بیا نه مومي خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا بهر حال دا خبره یقیني ده چې الله په کافرانو باندې لعنت کړي دي او داوی د پاره د غرغندو ور تیار کړي دي چې پاغي کې با همیشه وي سوک مرستيال او مددگار به بیا نه مومي په کوم ورځ چې با داوی مخونه په ور اړولې راړولې کیږي نو وای با چې کاش کومګه د الله او د رسول حکم منلې وي او وای با ای زمونږ ربا مونږ د خپل سردارانو او د خپل مشرانو خبرې ومنلې نو دوی مونږه د نی غلارې نه بیلارې کړو ای ربا دوی لا دچند عذاب ورکړه او په دوی سخت لعنت وکړه اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی تاسو د هغه خلکو په شان مکه گئی چې هغه موسی علی السلام لا تکلیفونه ورکړي وو بیا الله دا غوی د جوړو کړو خبرونه هغه له بری ورکړو او هغه د الله په نس عزت والا وو سزا ورکړي او د مؤمنانو سړو او خځو توبه قبول کړي الله بخون کې مهربان دی